ټول څه کی پریدی دا ډیر طالبان یار دا شای زنه سزده کولای صحیح الکه صحیح پوره نه سزده کولای څه خو بزده کی کنه بس دا ډیر زما لا یدرک کله لا یترک کله نو بیا دی ولګي او څه محدود ورځې میاشت یا نیمه یا لس ورځې یا درې ورځې هغه مقصد دا دی چې د جماعت په یو ګوټ کې کینی او خپل زبا او خپل سترګې هر شی د غیر الله طرف نه او کټ کی او په یو ګوټ کی کینی او الله طرف ته چه سی متوجه شی نو ځنی خلق داسی دی او ځنی خلق هغه دی چه دا دی مخبر صادق نه دی دی فضائل ارویدلی او بیا په دی باندی عمل وکی شهادت قلب سره بیا دی فواید چه کی محسوس کی او دریم نمبر خلق هغه دی چه هغه مقصد داده چه قهرن یو قسم تو بس خو مسلمان یو ټول وینی چه اعتکاف کئی ثوابونه دی استاد ورته بیان کی دی جماعت وال نو دی پکی کینی نور غریب په دونه فائدو په دغه باندی مقصد خبر نی خو بیا به هم محروم نه یی قیامت پورې به بیا هم محروم نه یی تاسو په دې خبره پوه شئ بیان الاعتکاف خلق کو دی پارا درجات او مراتب سلاسه دی په معاملې دی اعتکاف کی وربما يتفتن الانسان بضرر توغله في معاشه و امتلاء حواسه او ډیر کله ته یو انسان پوه شي په دې خبرې باندې په هغه ضرر د توغل د ده په معاش کې چې دونه معاش شي شیونو ته توجه ورکړي امتلاء د حواسو د ده یعنی ډکوالی د حواسو د ده مما د هغو شیونو نه یدخل علیه من خارج چې خارج نه ده هغه دماغو ته او غوږونو شیونو ته شیونه ورګډېږي فیختطف من احواله فرصا بیا دا سړی غوره کی من احواله دی خپل احوالنا فرصا سحیسی فیعتکف ما قدر له بیا دا اعتکاف کی سونه چی دا مقصد خپل استطاعت مطابق بیا چو کی اعتکاف کی ویتلوه دوم نمبر آغا مرتبه خلق کی المتلقی له من المخبر الصادق چی آ دا سینا حاصل کی دی مخبر صادق نا دی دی فوائد آغا باندی ورطا بیانو کی بشهادت قلبه او بیا څه فواید مستحضر شی دغه ته ول او درې نمبر والعامی المغلوب علیه هغه عامی چې هغه مغلوب علیه کما مره فواید الاعتکاف دی اعتکاف فواید وربما يصوم ولا يستطيع تنزيه لسانه الا بالاعتکاف ډیر کله ته یو سړی روزی لري خو خپل ژبه بچ کولای نشي دی غلطو کیسو نه بس خلکو کې په ګپ شپونو په دې مشهور یا یو یې غږوه بل او یو خرافات جوړ کړي ټوله ورځ الا بالاعتکاف ها اعتکاف سره یې محفوظ کولای شي که چېرته ګوټ کې کښېني نو خلقو نه به ایله څه شي محفوظ شي او روزه به بیا فایده ورکړي نو دې یوه فایده د اعتکاف دا ده دوهمه وربما یطلب لیلة القدر ډیر کله ته یو سړی لیلة القدر شپه طلب کوي واللسوک بالملائکة فیها او لسوک بالملائکة په دې کې طلب کوي چې زه ملائکه لړۍ کې وپېرې شم فلا یتمکن منها الا بالاعتکاف نو دی په دې سره قدرت نه میندی مګر په اعتکاف سره وسیاتی کما نا لیلة القدر لیلة القدر تشریح دا به مقصد دا دی چې رادرومي باب اسرار الحج د حج اسرار د حج رموزات ګوره ډېر اوس داسې ذهنیت خلق دي تاسو به ونه اورو چې څه ضرورت ته او په دې جامع کې به درته وایي هلکه څه ضرورت ته پیسې لګول دي او ډېر خو لا داسې چې شاه صاحب طرف ته ځان منسوب کوي هسې غول خوري وبشي حالانکه شاه صاحب خو دا فلسفه بیانوي د حج او دغې دفعیې دپاره شاه صاحب دا باب چې ده ایښی ده چې ډېرو ته دا ذهني فساد وي خدای پاک د تاسو موږ د ذهني فساد نه چکه ساتي د ذهني فساد چې کله راشي روغ شی به په غلط شي باندې چکه حمل کوي روغ شی به په غلط شي حمل کوي او استنباط په آیتونو علی احادیثنا شیطان پر سچ کی مزین نو ډیر خلق ته دا سوال کوي او چې کوم مستشرکین دي مغرب زده چې ګوره دا ته لک روپۍ یو نیم لک روپۍ اچای ستړی ستومانی سفر بال بچ تی پریښی یی نو اخر کوم ضرورت ته کنه دی ته ته الله راضی کړی ولی دالته نه راضی کیږی چیرته مقصد دا دی چی خوارو غریبانو باندی چه وکا تر سره ګوان مړیږی او فلانی ده دا ده او هغه باندی مقصد هغه وکا او دا حج ته کوم ضرورت ته اخر دی دی څه مقصد نو شاه صاحب را درومی او د دې مقصد دا دی چې سوال دفعیه به په دې باب کې چې کی دی وکړي د دې سوال دفعیه او بل به دا درته بیان کړي چې دا حج دا چې صرف د اسلام یوه نوې طریقه نه ده بلکې دا په ټولو اممو کې حتی چې اسلامي خلق نه دي هغه داسې یو خاص مقامات لري چې دو دا خیالي چې دا د مونږ متبرک مقامات دي او دا متبرکې ورځې دي او په دغو ورځو کې به مونږ د دې مقاماتو چه کو زیارتونه کو او بیا به په دې سره مونږ مکه د خپلو معبودانو باطلو ته چه کو ځان ورقریب کو نو دا څه نوې خبره نه ده مقصد دا چې دا د هر ملت او د هر قوم کې دا سایچه ده آسته ده دا خبره به درته وکړي او بیا به دا درته ثابته کړي چې ځینې خلک بیا داسې دي چې وایي چې خو سړی دا څه به مقصد یو هغه سره جوړ کړو که نه بیت الله او مقصد طوافونه به یې دا کیسې به لکه شیعګان هر چېرته امام بالا جوړه کړي یو فرضي کربلا جوړه کړي دا پوره یو ټکي حالت جوړ کړي یا لکه د بریلیانو دغه وایي چې که حج ته نشې تلای که نه چې سلطان باهو صاحب والا اجمیر شریف واري لاته واري زیارت وکړې که نه بس بیا دې دا حج ورکه ثواب وشي او دا سه یو خرافات وي نو شاه صاحب به دا ذهن نه خلکو ذهن نه وباسي په دلایلو سره چې نه حج پکار ده حج پکار ده او په حج پیسې لګول دا زیادې پیسو نه ده او دا ضروري دي او مقصد دا ده چې دا به درته بیان کړي چې حج پکار ده او صرف د چا پکار ده د بیت الله پکار ده د نورو مواضعو نه چې مثال فلانکي زیارت دونه زیارت وکړي بیا به دې حج ورثواب کړي نو دغه شیونو نو دا چی هغه فرسوده خیالات خلقو ذهن ته ځی شاه صاحب رادرومی په دی باب کی اسرار د حج بیانوی او دا خیالات د ذهن نه چه کړی اوباسی تاسو په دی خبری پوه شو اوس ورته ګورو بلکل به دا چی د کوم مونږ بیان کړ کنه دا به داسی ورنه مرتضی کیږی دی باب نه ورته ګورو باب اسرار الحج دا باب د په بیان د اسرارو د حج کی حقیقت الحج اعلم په دی خبری باندی ځان پوه کا ان حقیقت الحج چه حقیقت چه حج اجتماع جماعت عظیمة دا اجتماع دی جماعت عظیمة وی من الصالحین دی صالحینو نا حقیقت چه حج دادا چه یو عظیم جماعت دی صالحینو جمع شی فی زمان پا یوی زمانے کی جمع شی یذکر حال المنعم علیہم من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین او دو بیا پدی کی یادی هغه حال د منعم علیهم د هغو خلقو هغه حالت او د هغو خلقو غوندی کارونه کئ هلته چی کوم منعم علیهم وو انبیاء کرام صدیقین شهداء صالحین د هغو خلقو یاداش ولی تاته مونږ د خدای پاک بار بار بوزی چی کله هلته لاړ سی نو تا به د انبیاء کرامو هغه حالات نه یادیږی تا په ذهن کی به هر وخت دا نقشه نه یی چی دلته ابراهیم علیه السلام دا چه ده دا کعبه بنا کړی ده او اسماعیل علیه السلام ورسره و او په دی کاڼی به ورته ولاړ و او په دی لارو کوڅو کی به حضور صلی الله علیه وسلم ګرځیدلی او په دی کی به خلفاء راشدین ګرځیدلی وی او لوی لوی صحابه کرام هغه لوی لوی شهدا هغه صالحین هغه مقصد دا هلته جنگونه کړی فلانی ځای فلانی جنګ کړی دا شی کړی دا نو هغه ټول دی هغه احوال هغه مقصد دا دی چی سړی چی هغه په دماغو کی یو قسم مستحضر شی یو نقشه جوړه شی نو دی سره سړی کی هغه ایمانی هغه قوت هغه جذبات هغه چه سی اوبراو شی هغه چه سی اوبراو شی ولی ته نه ګوری هر ملت خلق هغه په دی جنگونو او په دی وخت کی مقصد دا دی چی د هغه خپل قوم هغه د شجاعت والی نغمی او دا شیونه ورته وایی نو دی کی هغه ذهن کی خود بخود یو چه راځی او په داسې مکان کې په داسې مکان کې چې فيه آیات بینات چې په هغه کې آیات بینات دي هسې عام ځای کې نه چې هغه کې شعائر الله دي هلته صفا مروه ده هلته عرفات میدان ده هلته بیت الله ده هلته مقصد دا ده چې مسجد نبوي ده هلته زمین حرم ده یعنی حرم شریف ته او هلته مقصد دا دی چی نور هغه رمی الجمار وغیرہ نو دا ټول شعائر الله یعنی هغ مکان کی چی سره جمع سی ومکان فیه آیات بینات قد قصده جماعات من ائمة الدین او دغو شیونو قصد چا کړای وی هغه جماعات دی ائمة الدین نا او سابقه انبیاء نه واخله تر اوسه پوری دا ټولو خلقو دی دغو مواضعو چه کړای احترام کړای معظمین لشعائر الله او دا تعظیم کونکی وی بسائر الله متضرعین راغبین و راجین من الله الخیر و تکفیر الخطایا او دی الله تعالی نه دی خیر امیدونه یی او دا امید یی چی خطای به چه کی ارته معاف کی فان الهمم اذا اجتمعت بهذه الکیفیه او دا ولی ځکه چی ډیر همتونه ډیر قصدونه په دی کیفیت باندې سره یو ځای شی نو هلته دی الله تعالی نزول دی رحمت او مغفرت آ بیا دی دینه متخلف کیږی نه چی دونه مخلوق سره یو ځای شی یا په دغه نیت باندی سره یو شی یو ځای شی یا دعاګانی غواړی نو الله تعالی رحمت بیا دی هغه نه مقصد دا دی چی متخلف کیږی نه ځکه حدیث مبارک کی راغلی دی چی شیطان دونه بدترین شکل وال او دونه ذلیل ترین او دونه احقر ترین او دونه غصه وال بل په هیڅ ورځ باندې نه ښکاري لکه په ورځ د عرفې باندې چې دی ښکاري ځکه چې دا د مغفرت هلته همتونه جمع شوي او ټول خلق مقصد په جرګه باندې الله تعالی ته ورغلي او مقصد خپې بل سر تور سر او د مجنونانو په لباس کې چی ولاړي او الله تعالی ته چغې کوي او غواړي ورنه نو هلته د الله تعالی هغه رحمت هغه معجزه نه وي نو هلته دنیا خطای ګانې خدای پاک چکه معاف کړي تاسو مونږ ته دې بار بار خدای پاک دا مواقع نصیب کړي نو هلته معاف کړي او چکه خطای ګانې معاف کیږي نو دا رامي خو یو یو کس خطا کولو دې پاره چوله چلونه جوړ کړي نو هغه د ټول هر شی په اوبو لاړ شي نو دی په دې ورځ باندې دونه غصناک یا تپ تور مخی چی ختلی یی فان الهمم ځکه چه قصدونه اذا اجتمعت بهذه الکیفیه کله چه پدی کیفیت سره جمع سی لا یتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة نو نه متخلف کیږی بیا ددی نه نزول دی رحمت او دی مغفرت وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا ما رؤیا ما رؤی الشیطان نه ده لیدلی شوی شیطان یوما نن ورځ هو فیه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفه یعنی دې نه بلې ورځې باندې دی احقر او اصغر او ادحر آ مقصد دا دی چې نه ده لیدلی شوی ادحر یعنی اشد دفعا اهانة اذلالا الحدیث حدیث تر اخیره ولوله اوږد حدیث ده اوس الحج فی کل امة حج څه د دې امت نه ده هر امت خلق مقصد دا دی چی داسی څه متبرک ځایونه شماری او دی هغی ته ورځی او هلته مقصد دا دی چی دو دا خیال وی چی دالته مونږ سره جمع شو یو اجتماع ورځی لکه دا کرسمس تو هندوانو خپلی سیکانو خپلی د ټولو امتونو چی خپلی نو راځه مونږ ورباندی اعتراضات کای چی مقصد دا دی چی هسی پیسی ضایع کو هغه کنه ورشه هغه ته ووایه کنه په بوی شوی تا چې دا ذهن کې درځي کنه نن ورځ ته څنګه مسلمان چې تا دې دې هغه شاعر الله لیدلو ته مقصد دا چې زړه نشي او تا دې دې هغه لوی مقامات و مقصد دا چې بار بار یادولو ته زړه نشي نو دې معلومیږي چې تا کې ایمانی چې د کمزوري ده او دا شیطانی خیالات دي چې بیا به داسې خلکو امداد به وکړي هغه به وکړي هلکه ته خلکو امداد نه چا منې کړی حج وکړه بیا رایسه بیا دنیا امداد کوه کنه الحج فی کل امه و اصل الحج موجود فی کل امت اصل دی حج دا موجود دا پہر امت کے یعنی زیارت دا پہر امت کی وی لا بد لهم من موضعین ہر امت تے پارا ہر ٹولی دے پارا یو موضع پکار وی او جوڑ کرائی وی سرا یتبرکون به چی دو پیغا سر تبرک حاصلی لما را او من ظهور آیات اللہ فی ذکر چی دو تا آلتا لانها تذکر المقربین او ما کانو فیه ځکه چی پدی کی هغه د مقربینو هغه تذکر وی او چی کوم دی کی نو د هر امت داسی ځایونه وی چی هغه کی دو هغه خپل اسلاف چی کوم مقرب دو په نظر کی یی هغه بیا پکی ته یادی او د هغو هغه حالات دو خواته چی کیږی مستحضر کیږی نو مسلمانانو لپاره که داسی ځای شی نو کوم دا قابل اعتراض خبره ده احق ما شجی یحج الیه بیت الله بیا بیت الله د دې حقدار ده چې د هغه حج وسي ځکه چې دا هغه اولنۍ مقصد دا دی چې بنا ده او دا آدم علیه السلام په خپلو ګوتو باندې مقصد دا دی چې د ټولو انسانانو پلار ده هغه چې ده جوړه کړې ده او بیا مقصد دا دی چې ابراهیم علیه السلام چې د هغه شخصیت یهود و هنود طول خلق خواته مقصد دا دی چې نصارا طول خلق خواته چې ابراهیم علیه السلام شخصیت مسلم ده بیا په هغه په خپله باندې دا چه ده یعنی چتی المیدان هغه چه کوم ورته نشاندهی وکړه بیا یې په خپله باندې چه ده جوړه کړې ده په دې چه هغه جنتی کاڼی حجر اسود هغه پکې ته چه ده موجود ده مخکې دغسې پکې پروت و بیا یې اوس پکې ته پوخ هغه ایښی ده نو دا مقصد دا ده چه د دې خبرې قابل ده دې کې د تعظیم هغه اعلی شیونه چه دي موجود دي نو دا د دې خبرې قابل ده چه د دې چه وشي زیارت وشي داسې نه چه هر کاڼی دې مقصد هغه چیرته دی غونډی جوړه کړی او بیا ته چه کوه زیارتونه کوه او مقصد نور خو تاسو ته معلومه دی صفا مروه هغه سای چه کوم مقصد دا چه ام اسماعیل علیہ السلام مقصد چه کومه کړی وانو دی ایغه هغه الله تعالی قربانی ا خوخه وا نو الله تعالی دا فیصله وکړه چه دا تر قیامت پورې دی, دی دا کار دا دی مقصد دا چه په امت کې په تسلسل سره چی روانی هغه دی ابراهیم علیہ السلام هغه ذبیحه قربانی چه کومه وا هغه فعل الله تعالی ته پسند و او دی په امتحان کې سو فیصد کامیاب و وفا ابراهیم سو فیصد کامیاب و نو الله تعالی ته پسند و چې دا کار دی نو دیو جن حج سړی یعنی ضروری دا او بیا صرف چې دغ جی ضروری دا داسې نه چې هر جای دی یو زیارت جوړ کړی چې نه دغه بچه کوم حجونه کوم وأحق ما يحج إليه بيت الله فيه آيات بينات بناه إبراهيم صلوات الله عليه صلوات الله علیه المشهود له بالخیر علی السنة اکثر الامم ټول امتونه اکثر ده دپاره د خیر چه کئی ګواهی ورکوی هر یو وایی دا مونږ نی کوو بامر الله و وحیه بعد ان کانت الارض قفرا و وعرا دین بعد چه دا ځمکه هسی یو چټ یا المیدان و ارض لا ماء فیها وعرا غلیظه وه او سخت لاری وی اذ لیس غیره محجوج الا وفیه اشراک چی داسی ځای کی نزول وکی چی هلته همیشه د پاره صالحینو د هغه ځی تعظیم کړای صالحین هغ ځای ته نزول کئی او صالحین هغه ځایونه په ذکر الله سره اباد کړی نو یقینا داسی ځایونو کی نزول کول دا د مقصد دا چی طهارت نفسانیه باب نه چه دا یو باب دا پدی سره هغه چسی پاک شی ولی نیک مجلس ته سړی ورشی نیکو خلقو خاته کینی دا کلی ملکان یا هغه وی کنه ګیرخونی خو چیرته جماعت کی طالبان متلی ورسره عادت شی او مجلس خوند ورکی چی دا خو سوچه دین کیسی دی او خبری دی څه خوند کئ اخر مقصد دا دی چی برکت الله مول شه دوی خولی خوږی ورته اخوا دیخوا څه وکی او مقصد دا دی چی څه روزی ته تیار کی داسی چیلیټ داسی نو دی نیکو خلقو صحبت آ خامخا چی وی اثر وی فإن ذلک یجلب تعلق همم الملائکة السفلیة او دا ټول شیونه دا را کش کئ تعلق د هغه همتونو د ملائکه سفلیه وو ځکه چه په دې خلقو خو هغه ملائکه سفلیه وو همم دې خلقو سره تعلق وی نو ده سره به وی ویعطف علیهم دعوة الملأ الاعلی الکلیة لأهل الخیر فاذا حل به غلب الوانهم علی نفسه نو چه دی داسې ځای ته مقصد دا دی چه نزول وکړي نو د هغه رنګ د ده په نفس باندې چه سی غالب شي اکثریت داسې وي تاسو به لیدلي ډیر فسقه فجره یې حج نه راشي پورا حالت یې چه سی بدل شي هغه بله خبره چی دی په حرامو تلی یا په حرامو هلته ککړ یا راغلی نو څه فایده نشی په مرتبه نو مقصد داده چی آ دی ده چی کمزوری وی وقد شاهدت ذلك رأی عین دی وی چی ما دا په خپل سترګو باندې مقصد دا انوارات او الوان لیدلی دی چی په نفوس باندې پریوزی شاہ سے خپل مکاشفه ذکر کړه دوم نمبر حج کی ذکر الله وی حج مقاصدنا ذکر الله ده او ذکر الله داسی چه بشهادت قلبه ځکه چه دی الله تعالی لوی شعائر سړی وینی کنه نو خامخا به دی الله تعالی عظمت غیر اختیاری آدی ده پچه که رادرومی په ذهن کې رادرومي او چې هغه کمره ویني کنه تاسو موږ ته د خدای پاک چکی ښکارا کی بیت الله شریف نو خامخا به د پاک کې رادرومي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک او دا مقامات صفا مروه دا چګیدل ټیټیدل په غرونو عرفات میدان نو خامخا به دې ذکر چه وي زمزمې وي او غیر اختیاری به سړی خلی نه چکیږي ذکر ویني او هغه ذکر او ددغ جی ذکر کې به چه وي ډیر فرق وي لکه ته وګوره کنه یو سړی لوی مکانات جوړ کړي یو بادشاهي باغونه هغه جوړ کړي نو ته دی هغو مکاناتو سیر کوې ته رښتیا وایې دی هغ بادشاه دی هغ جوړونکي هغه دی په ذهن کې ورسره متخیل وي که نه چی هو دالته به دی ګرځیدلی او دالته خو به داسی پاتی شوی او داسی او دای شور عجیبه جوړ کړی دا ټول یو خاکه سړی په ذهن کی چی وی مستحضره وی نو مقصد حج دا مقصد که وصال د حبیب نه لکه وروسته را درومی نو هغه خیال د حبیب کم سے کم چه سی آ پیدا شی په سړی ذهن کی هغه خیال د حبیب رئیسی ومن باب ذکر الله تعالی رؤیت شعائر الله نو بل مقاصد د حج نه هغه ذکر الله ده او د باب د ذکر د الله تعالی نه هغه رؤیت د شعائر الله ده او تعظیم د دې ده فانها اذا رؤیت ذکر الله کما یذکر الملزوم اللازم ځکه چې کله دا شیونه وویني نو خدای پاک یاد کړای سي لکه مقصد دا ده چې وریادوي ملزوم لازم لره ملزوم چې وویني لازم خود به خود سړي ذهن کې راشي لا سیما عند التزام هیئات تعظیمیه او خصوصا چې تا د هیئات تعظیمیه التزام کړای مجنون او دیوانه د ځان نه جوړ کړای ولی معشوق ته سړی وردرومی نو په خړو پړو جامو کی او مقصد دا دی چی دی تضرع په حالت کی به وردرومی په ګنډلو سلو جامو یا داسی هغه کی نه چی زړه یې تر باندې خوږ شي وحدود وقیود وحدود تو او داس قیودات او حدود تنبه النفس تنبیه نازیمان چی آپ نفس کی یو تنبیه عظیم چکی آپ پیدا کی وربما یشتاق الانسان دا بل وجہ دا چی دا ها حج مقصد بل دا ده چی که وصال دی حبیب نه یی کم سے کم چی خیال دی حبیب رئیسی چی خیال دی ولی چی هغه لوی مکاناتو دی ده باندی سړی ګرځی نو دی الله تعالی هغه خیالات او دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه مقصد نقشه او دی هغه ځای ګرځیدل دا ټول شیونه دی سړی چی یو قسم په نظر کی او داسی مستحضر غوندی وربما یشتاق الانسان الی ربه اشد شوق او ډیر کله ته یو انسان رب طرف ته اشتیاق پیدا سی سخت شوق فیحتاج الی شیء نو دی بیا محتاج سی په طرف دی داسی یو شی یقضی به شوقه چی دی په هغه سره هغه شوق پوره کی فلا یجد الا الحج نو دی پاره به بیا دی بل شی نه میندی مګر حج به میندی چی په هغه سره به څه نا څه تسکین قلبی چه سی هغه به وشی تاسو نه ګورو د شاعران په پوه شی عجم کی تنګ یا تر بولم یا فلانا یا دا هغه کنه نو څه نا څه هلته تسکین چه سی حاصل شی ولی د محبوب هغه در و دیار هغه مقصد دا دی چی سړی خوا ته چی وی هغه پسند وی ومن عادتی حب الدیار لاهلها وللناس فی ما یعشقون مذاهب وکما ان الدولة تحتاج الی عرضة بعد کل مدة او بل په حج کی دا ده چی دا پته ولګیږی دی منافقینو او دی مخلصینو پته ولګیږی دی منافقینو او دی مخلصینو لکه یو حکومت وی او آ مقصد دا دی چی د یو محدود موقع بعد یا کال بعد یا مقصد دوه میاشتو بعد یو خپل محدود موقع بعد یو پروګرام مقرروی چی هغه ته خلق چه کیی مدعو کیی نو چی کوم ورته رادرومی هغ اجلاس یا میټینګ ته نو هغه مخلصین ګڼل شی چی کوم نه ورته رادرومی هغه متمرد سرکش ګڼل شی چی دا خو مقصد دا دی چی مونږ سره په دی کی هم نوا نه دی نو دا چی تمیز راشی د غش شو دی مقصد دا دی چی کرا د کوټه تمیز راشی نو په حج کی دی کرا دی کوټه تمیز راشی چه ودره سوک دا پیسی او د جان قربانولی شی اوخت الله تعالی رضا دی پاره او کوم خلک داسی دی چه وس یی شته هغه نشی قربانولی چه دی کرا او دی کوټه منځ کی چه راشی تمیز راشی او بل دا چه دی مسلمانانو شان و شوکت هغه چه سی بلند شی چه مثال په زرو کی چیرته یو کس وردرومی او دونه خلک بیا جمع شوی دی معلومیږی چه څونه مسلمان بی په دنیا کی چه دی دوی یو شان و شوکت او عظمت نورو اقوامو ته چه سی ظاهر شی چه او دا خو لکونو شل لکه دیرش لکه خلق یو ځای شوی حالانکه چیرته په کلی کی دوه دری کسان ځی چه نو نور مسلمانان به د دی په مناسبت چوره وی فی سدی الله سره نو د نورو اقوامو کی به د مسلمانانو یو عظمت هغه چی او بل دا ده چه په دی کی دا فواید دی چه مسلمانان به مختلفو ممالکو خلق به سره چه سی یو ځای شی نو د مختلفو خلقو حالاتو نه به چه سی سره خبر شی او د یو بل ملک هغه مقصد دا ده چه اسلامی کارونو نه به چسی سره خبر سی چه وزره هلته څه حالات دی هلته څه حالات دی هلته څه حالات دی نو په دی شیونو بل د یوه بل نه به استفاده سره وکی اگر که استفادی صورت خو نن سبا ناممکن ده ځکه چه ډیر محدود ورځی مخکی خو به سم مقصد په میاشتو میاشتو هلته وو ډیر دمونږ علماء دیوبند چه کوم دی اکثر په دی حج موقعو کی دی عربو دی چه کوم لوی لوی شیخ الحدیثان و دی ایغ دور ایغو نه چه چور د سندونه متصل کړی دی په دغو موقعو کې به خپل به ورته ناست و او مقصد کتابونه به یې وړل بیا به چې ایام حج راغله بیا به یې چې که حج ادا کړ او مقصد لا به نورو ته درس کاوه لا به چې بل داسې چوک شیخان به یې مینده کړل نو هغو نه به یې حدیثان چې کول متصل کول او ویله به نو بل په دې استفادې دې افادې پکې ته یو عظیمه چې دا موقع ده وکما ان الدولت او بل دا چې لکه یو حکومت چې وي تحتاج او محتاج الی عرضة په طرف چه داسی یوی اجتماع بعد کل مدت لیتمیز الناصح من الغاش چه ناصح او غاش پته ولګیږی والمنقاد من المتمرد او کوم سرکش نه کوم مطیع دا پته ولګی ولیرتفع الصیت او بله فایده یی داده چه هغه شهرت آوازه وشی وتعلو الکلمة او کلمه بلنده شی ویتعارف اهلها فیما بینهم او خلق خپل مابینځ کی سره وپیژنی نو لکه دا حکومت دې لپاره یو اجتماع سره کوي چې هغه بادشاه خبره ټولو ته ورسیږي خلق یو بل سره وپیژني بادشاهي شهرت راشي فکذلک المله دارنګې مجموعي ملت هم دې خبرو ته چې ده محتاج ده فکذلک المله تحتاج الی حج مجموعي ملت محتاج ده حج ته لیتمیز الموافق من المنافق چې دې موافق او دې منافق پته ولګي ولیظهر دخول الناس فی دین الله افواجا آ حاصلیږی مصاحبت او د ترقی ترائی د وجه نه لیدلو چه کله ملګرتیا سره جوړه سی سره ووینی نو آ مقصد دا دی چه یو به مصر کی به یو لوی عالم وی تا به زړه غواړی چه یاره ما څونه زده کړی څنګه موقع سی درته حج ته لاړ شی آ قدرتی به میندو کی خلق په پرجمع ئی او ایغ به درس شروع کړی او مقصد ونه وای مخکی خو به بیا پیدل و سم کالونو کیسه به وه یو کال به د دالی سره چه کاوه تیراوه او پوره استفاده چه وه افاده استفاده به وه بل چه حج کله یو رسم مشهور جوړ سی نو د ډیرو رسوماتو نه سړی مقصد دا چه سی محفوظ شی ولی چه کله تا باندې حج خیالات سواره شی نو ته به پیسی جمع کای نو بی جایه ولیمو کی او بی جایه په مقصد دا چه په فضولیاتو کی دی کی به نه خرڅ کای او الله رضا دی پاره به لس لس شل شل روپی چه کای جمع کای او بیا به مقصد دا چه حج کای بل کال به بیا تا باندې هغه خیال سوری ولی سړی بیا زړه نه ټینګیږی نو بیا به مقصد دا چه هغه بی ځایه کومی پیسی لګای هغه به ته جمع کای نو په دې کې به انسان کې یو قسم اعتدال غوندې راشي په رسوم معاملې کې په رسوم معاملې کې ولې ډېر خلک داسې دي چې د حج عادي جوړ شوي او دونه پیسې نه وي نه دغسې پیسې ټولوي او یو ځای کوي او مقصد بیا چې کوي حج ته ځي په هغه ضروریات چېرته لور واده بل شي هغې کې نه لګي یاره وایي دې په ځای به خپل حج چې کوم هغه به په وکړم واذا جعل الحج رسما مشهورا او کله چې حج رسم مشهور وګرځي نو بیا به نفع دا به نفع من وی عن غوائل الرسوم دی هغه غوائلو دی هغه مصیبتونو بلایاو دی رسومو نه ولا شیء مثله فی تذکر الحالة التي کان فیها ائمة الملة والتحزیز علی الاخذ بها دی غوندی بل شیء آنسته چی ولا شیء مثله آنسته دا شیء مثل دی حاج په تذکر دی هغه حالت کی التي هغه کان فیها ائمة الملة چی هغه ائمة دی ملت وو په والتحزیز علی الاخذ بها او برنګښته کول په هغه اخس په هغه باندې ولما کان الحج سفرا شائعا شائعا کله چې حج دا یو سفر شایع و په خلق کی یعنی منتشی یعنی سفر بعید وی و عملا شاقا او یو عمل شاق وی لا یتم الا بجهد الانفس دا مقصد ډیر مجاهده غواړي اوس خدا سفر شوی جاس کې بکین مخ کې خو دا پیدل و دا کسی بوي بیا که اوس وی نو دنیا سفر خدا کنه کانت مباشرتو خالصا لله نو دې مباشرت هغه خالص الله د پاره وي، مکفرا للخطایا او دا سره ګناهونه معاف شي، هادما لما قبله او هادم د ما قبله د پاره وګرځېدي په منزله د ایمان له ځکه چې حج مبرور چاته الله تعالی نصیب کړي خدای پاک دې مونږ ته بار بار نصیب کړي نو دی چې روابس شي وي داسې وي لکه نن چې هغه ماشوم چې پیدا شوی وي نو دا ټول مقاصد او فواید د چا دي حج دي او دا خیالات دا چې دي باطل دي چې مقصد دا دی چې دا به بیا هسې پیسې لګول وي او فلانی به وي او دا به وي. اسرار د نیکی، د نیکی کارونو اسرار چه دی هغه شروع دی نو دا باب دا په بیان دی اسرارو دی انواع من البر دی څه انواع دی بر دی هغه اسرار ترته چه کئی بیانی نو په نیکی کارو کی یو ذکر دا ذکر دی الله تعالی یاد بیا دا عام دا آ که د غسې یاد وي که په موس کې یاد وي دا ټول بیا په چا کې رادرومي په ذکر کې رادرومي نو په د ذکر الهی کې او د الله تعالی په یاد کې څه سیر پروت تا او ولې مونږ الله تعالی یادو او ذکر ولې کو او ولې د مونږ مقصد دا دی چې بار بار الله تعالی په زړه کې او په خولې دې د دلویی چې کو بیانو په دې کې څه فائدې پرتې دي نو شاه صاحب د دغه فائدې تر تشې اسې معمولی یو جلک نور بیا وروسته رادرومي ذکر مسئلې وروسته په دې دوم باب کې دا ټولې کیسې بیا تفصیلا رادرومي دلته هغه غټ غټ هغه بیانوي اجمال منها الذکر د هغه انواع د بیر نه یو ذکر ده نو ذکر زکا پکار دا فإنه لا حجاب بینه و بین الله تعالی فانه لا حجاب بینه و بین الله تعالی دا ذکر چی سړی کئی کنا نو گویا کہ بیا دی دو او دی اللہ تعالی پا مابینس کی حجاب نئی او دتا دی اللہ تعالی اغا معرفت پا دی سر چکی گی حاصلی گی نمبر ایک بل کلا دی سڑی پا زڑکی وسوسی وی سڑی پا زڑکی چی وسوسی وی سوء معرفت وی سوء اعتقاد وی چی دا مونږ الله تعالی پیدا کړی یو نو الله تعالی به چا پیدا کړی او داسی مقصد دا ده چی یو سوء اعتقاد دا وساوس شیطانیه دا د سړی په زړه کی غړیږي نو دینه سوء معرفت جوړیږي نو دې کې سوچونه نه دي پکار بلکې دې کې فورا چه پکار ده ذکر پکار ده چه پکار ده ذکر پکار ده او دا سوچونه شیطان غورځي سړی هغه ته دا په خیشوم کې ناست دی ارامي او سمې منګولې یې داسې ده، نوکونه یې داسې چمبې یې په دې زړه کې چي ښخې کړي او په مختلفو لارو باندې داسې پنځه ګوتې یې پکې ښخې کړي او دا مقصد دا دی چې هغه زړه ته وسوسې چکې غورځوي نو دلته الله تعالی ذکر پکار ده چې الله تعالی ذکر شروع شي یخنس دی متاخر شي هغه چمبه چکې وباسي او هغه وساویس آ بیا د ده مؤثر نه یی هغه سوء معرفت چی کوم پیدا شوی یی آ په دی ذکر سره چه سی ختم شی چه هر وخت د الله تعالی بړایی او ذکر کئ نو هغه سوء معرفت ته بیا سړی مقصد دا چه وساویسو ته ذهن نه ځی بل په ذکر ذکر الهی کښی دا فائدہ یی چه سوء معرفت نه به دی بچ کی نو چه سوء معرفت نه دی بچ کی خو سوء معرفت خو خسر الدنیا والآخرہ ده کنه نو ذکر الہی دا مقصد کامیابی ده په دنیا کی هم او په چا کی په آخرت کی هم ولا شیء مثله فی علاج